ته ځو کنه او غلط ده نو ما یو آیا د خلکو مخ کې ځکه چې خلک پدې نه کوي یو مسله خدا نو ما تاسو مشبهه او غلط خلق دي ناکار دي ایته من کافران وایي کله الله تشبیه د جسر کوي قران ویل څه مشلی شو او بل غالب تا دا خبر چې نه منه هو غلط دي په منځ کې بسکه دوه مسله اسویت مراد وچ مراد دی او تعامل تا دا مراد دی اسوک چې په دریا کې په خپل مرشي نه اسویت شو او چې تیپه کې راځي دریا دراو دي نه فهم شو ولی سیارتی او دقار دا سیارین چې کوم خلق مسافر روان دي هغه وحرم علیکم سید البر حرام دی پتاسمان سید دبر نو چوبی چې دا پیدائش په چوب کې وي لوی دلی په چوب کې وي او سوسته حیوان متوحش تایید دا په پیدا سره نفرت کوي سوسه شوي سارانه کورن لا ټول په خبره پوه شوي نو بیا په فواصف ورده باقي سباق احناف کوي چې استثناء نشته دي ټول کې جزا شته البته که حمله کول صاحب برای وي که حمله کول نو بیا خیر ما دمت فرما صغر تاسو محرمانی نو قاض حلال نه کوي چې محرم بیا په بحث دی چې کچته بل سری حلال کړی دا نه حنا کوئی کتاله کړی خیر دا خورا او چې تا نه کړی او تا پکې اشاره او دلالت نه کړي هغه دلاله د اشاره وکړه یا په خې طرف لاړه دا دې نه وي دي خیر دی شافعي او مالک کوئی مطلقاً بینه خوري ابو داود دی وغیرہ وای نه به خوري کعب وای سو کوئی مربع شته وای سو کوئی چت ویل شي او څنګه کعبه هم دی البیت الحرام دا غي بیان دی دا عقد بیان شو مقصد تینا تعریف او مدح ده کما کعبه چې کوټه د عزت تا کما کعبه چې کوټه د عزت تا قیاما للناس سیګر دا سبب د شتوای د خلق قیام ودریدو ته وای شتوای سبب اصلاح امورهم وجبرها دينا ودنيا اذا احرم تقلم د قرات من شعب ويختونه شاو دا کړو دا دې لپاره میخړی دي تعلمو چې پوه شي چې ګور لا خلق د دو وکړو یو زمانه ورا چې خلق په حج لذي سوق ته نقصان سينه الله مخکې کړی دي چې خلق نه کوي تعالی مو چې پوښي الله واقف دی چې اسمان کې دی چې په موږ ټول واقف دی نو دا تشریح د شرای شرا چې خلق د دیني او دنیوي نقصان نه وي او دنیا او خلق په نافع حاصلې هیڅ الله په هر سامان دی بكل شيء عليم په هر شي باندې واقف دی اوس دې په کې منطق هم ونسوهم ويب کنه واجبا كان او ممتنعا او ممکنا شی موجود ته او بیا د شی تقسیم چې کین یو سوی خامخا موجود وی الله شو یو خامخا موجود دی خامخا د نه موجود کې شریک الباری او غیر ممتنع شو او بل پکې ما وقای استواله او نشواله دوه ځونی واجبا کانا او ممتنعا کانا او ممکن اوس دا کې په دغه دی ویلي خو درځي او بخون کې مهرمان څوک ده الله د احکام خیال ساتي ما على رسول ذي لازم ترسول الا البلاغ مگر رسول واضح ولم يألو جهدان في تبليغ ما بقول کمه نه دی کړی یا در ما رسول سم بیا غار ګوري امر مرسو کین منکر ما رسول البلاغ په تام د لازم انده چې هغه د خشیو کو درد شي ما سم سره الله واقف دی چې کم تاسو کار کوي او پټوي هر څه د خپل معاملو کې په صحه فرض کا چې تعالی خوند درکې اکن درکې او عام خلک وي دا عتب دی لو لم يوجبك اسم خبيثي ولو اعجبك فرض کا چې خوند درکې او درکې فتق الله اذا لنا اے دا کو خواندانو خبيث نه قرارې گئی اگر کړی دی خوالي اگر کله لکه دا ملار د خوالي د بدوالي ډیرواله کومه لنده خوالي او دیوال الله تعالی اشاره په آیات کې غلبي د اسلام ته اگر که پښمه کې کم یې پر چې کار نشي یا الذين امنوا لا سنن شه ایماندارو د لوښین ته پوښتنه وکړه کله باغ ته لګي خبر ده حد یو غره راځي یا رسول الله حج هر کال فرض دی فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم جرک وګورم چې او نبی ابا خطبنا رسول الله فقال ايها الناس قد فرض الله لكم حج فحج د حشر ولا کوي باطل دام دې چې یو ځل پیغمبر خدای ته پوښتې خلق کول حتى احكم مسلتي دې ته ګورو شو خو من درته ولن زما د تاسو کو جواب درکو چې وی وی خلق تر خطر ګور معلومي سعادت راځي انا سو ما خلق تکتل د څنګه د مطلب سړي ځان په ځای کې پاتې پاتې دی جاري یو سره چې تر دې جنگ شو نو هغه ته خلک وی ورته څنګه کې کاته بل سره بیا دا اذا ما طلعت به اطلاق فزلفا عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله تعالى من الفتن بیا فرمای نبی سم من غز لخو دغه پشانتی ما لګرین جهات نیولې دو او زخم حتی د دیوار پاک تاسو نو کله دا څه لګایم دا څه لګا حج انو خبره تاسو نو کوي دګانو شي تپوسونه هم مکوي او کوي نو دې کې بچل کې هغه تپوس مکه د استاد تنګو پیغمبر تنګو مسلمان نه کوي تپوس بی حاجت تپوس مکوا حاجت نشي تپوسونه ولیکن دا بی حاجت شو کنو تاسو نن تپوس کوي او جواب شته سورې بقره دې څه کوي یا تپوس کوي جواب شته حاجت دې چې حاجت نه بی حاجت تپوسونه مکوا تنګول د پاره مکوا د څه تنګول د پاره مکوا سپیده رشتی سحاجت ته بس دا عقیدی اس دا عمل اما توا سپیده ربیع این تبد لکم کسو کبت کارشی نتاسو بخا پکر که تفوس کوئی تاسو کمو کی نازل قرآن تبد لکم وحی مانی با توضاحت وشی نبیا بخا پکر گئی نو عفا الله عنها دا دغی تفوسون اللہ عفو خیش کریم دی بخاری دا ویل شي یا الله پر خود دي نو ته ول چیرې الله پر خود دي ته ول حاجت دې نشي اصلي الله بخون کې مهربان قد صلاحا په دې تفوس کړی د دې ان مثل غیر تفوس کړی د سیناروا چې وبال قوم یو قوم چای مایده راشي بیا انکار کو قوم صالح یې ناقد راشي د دې نه دې زفا کړل سو قوم موسی د الله دم ته ځان پودا ته وخی یا د بخاری ته پوښتنه کړو یا پیغمبرانو به تاسو کول بیا به تکذیب کوو من قبلکم ثم صرفوا بها ګرځي په هغه څه باندې کافر انکار یا ما جاء الله بحيرة ولا صائبة اوس پکې د بحیره او د صاحبي او د وسیلي بحث کوي بحیره زم نه پیژنم تاسو به سبا کوم صاحب هم نه پیژنم وسیله هم نه پیژنم مختلف اقوال دي پکې زجاج وی جاهلیت والا چې دا چاوخي په پنځه کې کې بچي وو اخر کې بلاري نه پیدا شو د دې وخي غوږ دوشته په دې سورې کې مو او دا د وګو د غیاګان نو واپس کوي دې ته بحیره وي دا وګو دا پنځه بچي چې راوړي کنه او اخیری بچي نه نه دی نو دغه وا د دغه وخي په ګوشته څو پیدا کپا دا وي نه پنځه خېټه بیرارو ته پنځم کې به قتل کنا نه ذبح وي توبه خو کنا انساوا غو بي دا بچي وشلو خبرې به خبر چې کرځه سبب راګنه کړو سو بحیرا انسا دا چې پینځه مخېټه وي په دې الله تکون تكون خامسه دا بحیرا بچی ته ویل شي هغه میګه ته نه هغه وګه ته نه وي او دې به حلال نه کړو هغه غوخه او پي د خزه پاره اګه مردار بشو سړي شریف شریف به بش سړي خو دې په شرکت محمد صاحب مجاهد وي دا د صاحبي هغه بچی ته بحیرا وي قانون سوالوي دا چيلې به هغه ته غزيرت وي ولا صائبتين او صائبه صائبه ده صيبه بار اشلول توي بهره من اشلول شي غل اشلول شي او صائب پر غدر شي توي پرې د جهر سخوري دا نه کړه چې لس خېټي بچراوي او ټول خزراوي دا مور به پرې دي د دې بسولي نه کوونه به وخت کټو او دای په بنسکو مگر مې نه وي خوري سو کوی دا د بوتان لپاره مقرر شوی دی په بینه خود مګر مسافره سکو دا مخ دې چې نتا تور سي کې پرې دې سوري پنه کې مختلف سکو سفر نه سره راغلي یو صاحب شو پرې خبر شي ولا وسیله نه په وس کړی شي تبدیل کما په وس کړی شي مفهوم یا په وس په دې کې مخلاف صفاوي چيلې وو بچی راوړي دوه دوه دا باندې دا پکو دا وځه نو مولانا اشرف علي تنوي دا بوتان په مقرشي دي راسي مولانا زمونږ د پنځیر مولانا شو علماء غلام الله خان شو داري استاد و بشر حضرت سیف چې دي نو هغه وی دا تحریمات العباد د ځان نه دا حرام تحریمات العباد بندګان حرام کړی شافعي وي نو الفحل دې گزار کې ملخه په لس کال لس کال دې مخان ته لږه کیږي دا ټول شو مراد دې ټول نه رد و ابطال لما قول عليه فيه جاهل قال کړی ما شرع ما جعل ما شرع او دامي ته کې زیاتی دې ته سوې وي مين سيف خطيب من بحيره بحيره دا مين په زياتي دی وي د خطيب توره ده مسله دا چې پوخا پوخا د سي مسله چې کوم وطن علما لیکي چې په زور په تحشي نه تبا خطيب سيف توره نیولې دي دي پاک دې توره شو ولی تاسو هم په توره ده په دغه قبضه کړی کبیا د اخوالي هو کوم توره ده تراله او چې کوم وطن په سره شي التبلغ دی دې ته وایي سې په خطیب کې خو جنگ نه کوي د خطیب پر جنگ په نه کې اسی دې ته مين څه وایي راځي زیات دې دا سې په خطیب د خطیب سې پر ذکر کې نشتی دا تاسو ولكن الذين كفروا ذكر ذول الله دا شرع جعلكم من الشرع لكن كافران جوړي په الله ته وي دا الله کړی دلته نقل کوي او بل سره ته عمرو بن لحي بن قميعه زين خندب فرمایي مثلا ما ول کلمه راکاږي په جهنم کې ځکه چې اول من سيب الصوائب هغه دا کړی اني اعرف اول من سوى نسب النصب واول من غير دين ابراهيم صوب دي عمرو بن لحي واصل بالآية اکثر پکې نه کوي د ځان جوړي و اذا قيل تعالوا چورته وی راشه کنه الا ما انزل الله القران ته حدیث چې الله را لګي کتاب راشي حلال حرام به جوړ کی او رسول ته راشه کنه چې اته دې کې شي قالوا ان حسبنا پورا دې مونږ لرا کافي دې مونږ لرا ما وجنا علی بنا د پلان نکته طریقې پورا دي مونږ په قرآن سنت سکو وقت کاتب دی کوه په دې حال جار الله وی حال دی فرض کچه پلاری نه پوهه دو پلو نه پوهه دل او نه حق مندل او فرض کچه امیان دی او یا ملیان دی خو خطا شوی دی او عام پلکو عطب کوئی لو کان آبهم یعلمون شیئن و احتدون هم بیمنی او لو کان لا يعلمون کپویږي نه هم به مانی کنه پویږي نه هم به مانی که حق تر میرا شي نه هم به مانی نو مطلب دا مساوات غلط دی کپویږي خیر دی او کنه پویږي نو هم کله موږ نو خیر دی لیکن دوار برابر ول نه پکارو او که دې شي او د حاجی په داسې حالت کې چې په سپوې دل نه او لرنی دي نو هم به مانی واستدل بالآیت اقتداء صحیح تعالی چې عالمان نو عالم مقتدی چې مخکې په معلومات چې عام خلک دانن ته پوښتنه کوي او دا غت دلایل دي نو دا څه بسکه او د مقالد لپاره هم دلیل اجمالی شته دی او دلیل مقالد د کم سړي چې دلیل وي هغه استاد ابو حنیفه د استاد دی د شافعي د استاد دی د مالک د استاد دی دغه درې بعد خلکو کې را بل شنه کوم چې یا ایو الذین آمنو ایماندارو علیکم انفسکم کین کا خپل ځان علیکم ولي سي خپل ځان علیکم دا خو سي جاری مجبور دی علی جاری کوم مجبور دی خدا شوی دی اسم فعل او دا جامل دواړه نقل شوی دی اسم فعل ما علیکم تسلم لازمونه سي اصلاح د خپل بوسو لا يذركم نقصان سي تاسو من ظل سو خطا شو اذا تدم تاسو خپل لازمونه اوس موږ صباح اسکره چې لکه امر معروف نهي منکر مکوا خلق پوښه او کار خپل پوښه تخپل کار ما انت نه روزه نساء خلک کې کوي ورکه زکات ورکوه خلک ورکه نه کوي حج کوه خلک کوي کنه کوي غلا کوه نو خلک بکې نه مخکې مونږ ویلې دا د اله کیږي چې خلک ته وصیحت وکي پس تاغی لکه بیا خلق کی کیگی نلیک دیشی تا نالیکو نسوم دا مطلب نده تا رسول تکرو تا سما دا امام نبی خبر پیش کرا او تو ہم کہہ رہی ظاہر روایت نا چھ لوگ سب تے او جی بزا لکا دیوی احتدا نتامیگی مگر چھ امرو من منکر وقی طاقت بل روایت او خدای ابو بکر صدیق من بطه ابن جرير فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انكم لتتلون آيات من كتاب الله القران آيات واي وتعدون اساس ذات جاده والله ما انزل الله في كتاب اشد دين غصه مشتينا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم دي مطلب خدا دې تاسو امر معروف کوي کنه الله عذاب ورکړي تروا کې الناس تقوا انكم تزرعون لا غير موزع هم اوري دي رسول الله چې خلک منکر ویني او نه یې تبلیغ کوي چې الله عام ځای راغلی بل روایت پیش کوي مصدیق لا تکبه الى الفریات اعتماد نه کوي داعر بدماش په قبیله کې نه باندې الله عام ځای راغلی دویم یو سره امر نه وکړي بیا خلک خلشي نه علیکم انفسکم تا نه هکړي بلکې کله اعراب کو کله اعراب ګران دی کله نظم څنګه یو منه دا ګران دی کله اعراب دی کله ترجمه مضمون دی دې کې مشکلات دي قصه اصل کې دا تفاسیر ګورا ابن کثیر ګوري روماني او چګوري دلته روایت تشکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د زمانه یو واقعه ده اخرج البخاری په تاریخ والترمذي وحسنه وابن جرير المنذر وخلق الاخر من عباس وته یو سره د بني سهم قبيله بني سهم د عبد الله ابن عمرو بن العاص خاندان دی د تمیم دایره تمیم عیسائی دی په یو وخت کې روس مسلمان شوی او عدی ابن بدا که عدی ابن ادا سحمی مرشو په یو زمکه کې چې الته مسلمان نشته شلال تمیم او بنی سهم سره دا او عدی ابن بدا راغلو نو خپلوانو او دوستانو ته د بنی سهم قبیله ته سامان وړاندې کړ دا تاسو د پلان کې کاکا چې مړ دی نو دا سامان راغلی پاک سامان کې یو جام سپینو زرو د سرو مور کړی شي وي اوس نشته دي هغه جام څه شي جام هم نه راځي چا بغستې خبر چې وکړو خرڅ کړو څه شي اړي ولا قسم ورکړو ما کتمتما ولا اتلعتما نم پتکڑی دی نم چکم دی نتی خبر خلاص اعتراض سر کې دا راځي چې ګوان خو قسم نور کوي او دلته قسم هم پکې راغی اگر چې حدیث ته منسوبه ده چې کله پراوی د حدیث باندې شک دی یا په ګوان قسم ورکړي شي په فقه حنفي ځای روایت دار چې قسم بنا ورکړي ګواله ولې کو ورکړي نو کیسه په وینا عالم وینا کوي کیسه په ذکر مکه نه روان قبر په ګرام شته او دلته کو تهمت پیدا شي تاسو پټ کړی دعوه کو شو نو څنګه قسم وشو بیا جام مولا شو په مکه معظمه کې دا جام کوم څه دا جام موږ د تنویر د عادی په بیان سره ها نو دغه غیر د خپل زمين قسم وکړ شهادت ما حق شهادت ما او جام صاحب دی او دی جام رسته وحده الجامه فيه نظر اصل کې په دې آیت کریمه کې په دې ترجمه چې غوته مراد ده د شهادت معنا د توي احزار توي شهادت حاضرول شهادت حاضرول تاسو منځ کې فیصله تاسو منځ کې قسم تاسو منځ کې علم تاسو منځ کې واسط تاسو منځ کې امون چې د وخت وصیت په خبره ونځي شي احنا داسې ابو موسی الاشعری په دې باندې عمل کړی دی چې غیر مسلمان هم گواه کېدی شي او په حال سفر کې احمد بن حنبل په قائل له چې په حال سفر کې گواه موږ مخ کې وایو چې کافر گواه کېدی شي کنه احنا کوئی کېدی شي په خپل کور کې شافعی او مالک او احمد وایي چې کافر د څنګه گواه کېدی شي نه په خپل کې نه او دلته خوشی دی دا سفر د احمد په قائل له موسی له سری صحابین په عمل شروع شوی دی قدام دا عام علماء دا منسوخ او دا د حالت مجبوره موسی وي شوی دی لکه د شهادت معنا گواهی اخلي نو دا کافر کې دی څنګه شي نو مجبور سفر شو یا حکم منسوخ شو یا د مجبورې وسب شته دی او زمون په من شهادت بینکم منی وصیت کول یو سره چې وصی نسی په خپل کورنۍ کې یو سره مرکیږي نو وصی کړي سي نو سدي دوه تنه سړي او یا یو یا مسلمانان او یا غیر مسلمان وصی دي خبره په وصی کې را گواهی نه خبر خلاص بیا اعتراض کړ چې دوه طرف هم وسی کېږي یو نشي کېږي مې کې احتیاط ته کنه دوم کې شي یو کې شي او کله چې حاضر شي تم سره کمر کوله دا په وخت شهید دوا یا وسی او دا وخت حضور سره دین الوسی دا کین د وصیت پټ غوندي بل خبر شو مرخ راځي من حاضرېږي او دا وصیت دغه نه بدل شو نو معنا چې کوم وخت چې مرخ حاضرېږي نو وصیت ته خامخا کوي او بل حدیث پکې یاد دی بخاری مسلم ما حق امرئ مسلمین له شيء يصافيه الا وصيته مكتوبه عنده كما قال صلى الله بخاری مسلم وغيره کوره دا مسلمان بل حق نشي څو کرشته او دې په کوسن کولې شي دې وصیت نه اکثر علماء دا مستحب کار دی باندې خلک اوسم واجب غني واجب کله چې پتا د چا حقوق دي امانت غر پاتې وضاحت وکړي پتا کوي اجل استهمام اکثر علماء خلاص بعض علماء اوسم واجب کوي ما حق امرئ مسلم له شيء يساقي او كما قال الا وسط مكتوب بار تقدیرو چې وصیت شي نو دا پکې لازم شي او چون کې مرخ لازمي دی نو حين د وصیت کې سوی دا دغه بدل شو نو مطلب چې حين د حضور لازمي شو نو وصیت لازمي شو دا شهادت د اسنان شهادت دوه بیا اوس لفظ تراشه څوک چې کله وایي دا مبتدا او خبر دی منطق او مبتدا او خبر دی موضوع محمول وي او حمل ته وایي دواړه یو حمل ته اتحاد متغیر في نحو من التعقل يحسب في نحو من آخر موجود دواړه یو زید او قائم یو زید او کاتب یو او حمل شای متعرف پیژن موضوع تخپلا فرد محمول له زید انسان دی زید کاتب دی یا فرد موضوع فرد محمول دی کاتب انسان دی انسان کاتب دی نو دا حمل حمل شایع چی دواری حمل شایع کدغه حمل اولی او حمل شایع دی توجیه موضوع پر خپل فرد دی او یا فرد موضوع فرد محمول دی کوم حمل چې شایع دی په عربی کې ټیک شو نو په دې کې ما تاسو ته چې په دې کې ګران ولې او زوا عدل منکم دو عادلان پتاسو مسلمانان او اخرانی دو نور کسان چې مسلمان نه غیرکم غیر مسلمان نو غیر مسلمان گواکې دي شي متستوی چې درې امامان وي نه جګې دي ابو حنیفه شافعي مالک په مسلمان کافر نشي گوا کوي ابو حنیفه یې څنګه کافر گوا کوي شي ابو حنیفه د شافعي مالک وي دا به څنګه شي نه غیر کوم احمد وی مجبوری ده نو امامونه ورسوخ شو دا حکومت چې موږ بحث کوو کله وی لفظ خبرې کوو کله په حکم بحث کوو حکم نن ګران دي حکم باندې عمل کوو څنګه دي چا پکې وي دا عدل منکم مسلمانان نه خپلوان او اخران من غیرکم یا فکسان نور چې خپل نه پردي د دې مړینا جساس په خبر په مسلمانانو کې دا خپل پردي کوم تاسو وګستو یا ایو الذین آمنو زوا عدل منکم من المسلمین او اخران من غیر المسلمین په کار دي من غیرکم من غیر خپلوان کې خپلوان ذکر شي څنګه ګرځي دا چې ما تاسو په لپس کې مشکلات دي په نظم کې مشکلات دي په دې عمل کولو کې د حکم کې مشکلات دي مضمون هم ګران دي هغه دا چې ان انتم درم په ارض کته سفر کو په زمګه کې فاصابتكم مصيبه الموت ولسه تاسو ته مصیبت تمرک حادثه بمر ٹھیک شو دا پکې ما لږ خبرې مو کړې حکمي مې وکړې نو تحبسونهما قید بقید ورو لازم بقید په دغه ډول غوهان باندې امین بعد صلات پس تمانځه دا اوس بل مسله شو تشدید بالمکان او تشدید بالزمان کې دی شو کړه دا یو اختلاف مسله احنا په تشدید بالزمان څخه د تشدید مکان قسم وکړه دې جمعه دلته مخ ورشي جمعه ته نشته دا مکان شو سو کوئی نه چې مکه کې بیت الله ته بیا چې مدینه مسجد نبوي ته بیا دلته جمعه ته جامع مسجد ته بیا د مازه نه پات د مازیګر ته هم ته نه نه تشي به زمان شو موږ د دې قائل نه دا مشکلات څوک قائل خلاص څوک نه دي نو دا تشدید شو مونږ چې وایو دل تشدید زمان نشو نو دا ولې د خلکو مخکې دراشي چې خلکو ته خبر شي چې خبره ینه په زمن یو قسم رعب راشي ويقسمان بالله اوس ګواهان دی وایو قسم بخوري نو قسم ډول ذکر کوي نو ما یې حضرت علی قسم ورکړي دي راوی لمر کې دي حدیث نو لیکنه وی ما ته شاهد بیان کړه ما وته نه انا ورو تو وی قسم خوري او ما ته ابوبکر بیان کړی ابوبکر شتینه نه نزل قسم نور دا هم تاسو دی حواله زمون کتابونو کې راځي قسم ګوهل نور کوي هغه قیسی ورکول نو مفتیان به توینا کې سید کار مکو علماء دا کار مکو لیکن کین دا پکې او دلته چې موږ په دې باندې الزام راغی او دا الزام خو جام سره مخ کې پروت او اساسه تاسو درسته کنه دا امام مسلم مدارک او بیزاوی کې چې دا سړی چې مړ کېدل خط لیکل دی چې زما دومره سامان دی په خط کې لیکل زما سره جام مشته او جام یې سره پټ کړی او دې خاص کړی دی الزام دل راغی چې خط خط شو پیدا کړل دا قسم او جوړې نه څه جوړې کړ ويقسم بالله ان تقتم الشك ممكن او دې نشته او قسم چې خوري لا نشتري به سم په دې قسم پر پیسې نه ورکو ولو کان اگر کدی هغه څوک دغه په قسم خو ذا قربان از دی رشتہ دار دی اگر کله په قسم خو د رشتہ دار هم دی نک خپلوان دی او کنه دی دا و دا عطف شي لو لم يكن ذا قربان ولو كان ذا قربان یا حال سو پداس حق خپل ولکم شهادت الله نه پټو گواہی د الله دی گواہی چې موږ ته وایي نه د الله گواہی دی الله ته چې هو رسول الله د الله گواہی شو موږ په دې وخت کې د آسمین د ګناګاران فإن عسرك ابتلاء راغلا ناغان خبر شو چې هوګه خرشه سو کوئی تمیم مسلمان شو اره هغه چې موږ هوګه خرشه په زر روپۍ باندې 500 درس 500 مارسي دا 500 والے او دا نه غواړي نو په عادي دي بدات خلک راغلي او یا خط نه معلوم شو او یا مخکې سامان کې پروتو انهما استحق اسما شاغي دوه حقدار د ګناه شي خبره پټه کړې ده دعوه کې استحقاق چې دا په دارو لګې درو دا پلان کو دوه کسان نور یقومان وبدي کې مقامهما د هغه دوه ګواهانو په ځای باندې ګواهان دي ګواهان شو که وسیین دي وسیین شو وری دا وکړه چې تاسو وګه پټ کړی نه لري پټ کړی دا خو په دارو لګي غلې دی دا مو پټ کړی دی نه دی په لګي مقسم موږ خو په ځکه چې موږ دا وکړه او هغه ویش دا خو لګي دا وکړه دا موږ اوس انکار کوو من الذين استحق عليهم الاوليان زين په دغه من الذين استحق عليهم او په دې وروتلو کې من الذين استحق دا مجهوله صيغه ده او چې مجهوله شي ترجمه بدله ده چې معلومه شي ترجمه بدله ده من الذين دا کسان دا چې استحق عليهم چې زیات حقدار شي په دې باندې الاولیان دا خلق نبوي يقومان مقامها من الذين استحق دا هغه کسان نبي استحق زیاد حقداشی اولیان علیهم پدی باندې و زیاد دا گواهی حقدار سوک دی دا شهادت او دا بیان اخنیز دی ملیتا استحق شی مانا راشوا دا کرد بنا الفائل عاصم و حفظ و دا علی و دا بن عباس و غیره او ذن متن کم دا قسم متن کم دا استحق دی او عام کرد سلی من اللذین استحق دا قسم دی چی تاری دا دی حق سلطی شیده اوس ته یتل اسم علیه اوس ته یتل جنایت حق داشی دې د جنایت یې په دې باندې جرم شې دې حق تلقی شوی دا بیا مستحق شي چې استحق شي پایل بزوش الاولیاء دا هغه کسان چې زیات حقدار شوی دي په دې خلکو باندې چې خپلوان د مړي دي او په هغه باندې زیات حقدار شوی دي نږدې مړي ته استحق الاولیاء علی چې زیات حقدار دي په دغه ورسو باندې ډیر نږدې مړي ته بیا ورستل چمه او چې استرق شي دا حق ثابت کړی شي په دې باندې داري حق تلفي شوی دا او الاولیان هم الاولیان دا بلا خبر مباشي زمون اقرا شي مستحق الاولیان عليهم دا غو خلق له وی چې زیات حقدار دي پاغي باندې د سو اولیان ملي ته ډیر نږدې او د سو حقدار دي د دې حقدار دي اي جوړ دغه قیامت دا کسان نه درته کسان مسوي چې دغه د پاره يقومان من قامها او زیات حقدار شي من اولاد د صح حقدار دي اي جردو مل الشهادت چې دي مقرش د پاره دغه واخی او د جمهور کړه مستوي قلول يعني دا پکې معلومه ده فيقسمان بالله نبي قسم کوي په الله باندې لشهادتنا حق زمون شهادت زمون بیان دې احق ګرشات معنا گواہی اخلي گواہی کوي ځکه موږ گواہی کوو او یا رشات معنی مونږه قسم خور دلته قسم شي قسم زمون زیات حقدار دی دغه قسم خو دغه خور له موږ چا کو وما اعتدنا زیاتین دکړي وما ان ذل ان وی ظالمون معنا دا چې وسی قریب الوفات کله چې راته کې د وسط پکې د دوه کسان راوړي د خپل دی ولانا یا د خپل نسب ولانا کله مسلمانان نو نو کسان بیا که شک راغی چې دی روان یا دی وسین غلط خبره کړی دا بیا ولا قسم ورکړو هغه خبره به ختم شي لکه ګویان او قسم نور کوي او دا منسوخ شو د منسوخیت نه کله ته خبره به وایي نه ته واسط کې شو او قسم ولا ولا ورکو نو په دې باندې الزام دی نه دا خبره شو ذالک دا خبره دا مخکې قسم ورکو کته وي ادرا نزيد ايات بالشات لنه په ګواهي باندې یا په وسط باندې علاوه په طریقه د شات څنګه شی راوښني بیا به دې یریږي یا دا چې قسم په الله خورم په دروغ څه نو خورم او یا دا چې قسم په الله خورم بیا به راځي خبره بیا خرابوي لا ود به یریږي چې لکه غلطه خبره نه کوه دا غلطه اسب بل پکاره کی اتقوا الله ورګد الله نه بس مو ومنه ومنه سمو الاجابه او الله هدایت نه کوي قوم ته خارجي احکام شرعيه ولا يوم مجموع الله يوم يجمع الله ورسول هذا رياض إن شاء الله راهون رسول فيقول لهم ما يولد تاسو څه جواب ورکړ شو دې رسول ته وینا وشي چې پیغمبرانو تاسو دا تاسو خبره کول تاسو څه جواب ورکړ شو نه وی کوي وی دا عموم تاسو نه کوي د دې حال لاندې دي او صدا الله پاک قالو لا علم لنا سجواب دکیو منلی وی کنی منلی یا ترجمه یا حقیقت سوال بجواب سو قالو وی غلا علم لنا زمو سا علم نشتی او انکا انتا اللہ مغوب تو واقع پیدا ہے اس بیا اعتراض کوا چې خبره کول دوانه ورده وای ورده نه ته علم نشته نو څنګه دا و چې ما ته علم نشته او بل په دې قالو قیامت خو په آینده کې دی قالو چې دا ماده گذشته زمانه کې بیا به څنګه چلته قالو چې موږ تعبیر کړې په مازه باندې دا موږ د فعل تحقق او کوم دا واقعات بلازي من کیږي د دې تعبیر شو په سمان دي په مازه باندې ان دا خبره شوی دا او کیږي با لکه چې شي او بلا علم نه ما ناس شولا من تعلم نشته دي د وفات نه پس لکه چې انك انت علام الغيوب د وفات نه پس یا د ظاهر خبره په غوړ دلا خو ځکه چې څو د علم نه د ځلنې خبر نه لا علم لنا انك انت علام الغيوب یا د وفات نفس خبر نه یو که عیسی علی السلام په وینا کوي وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب د وفات نفس خبر کوه چا داس حسن بصری وای دا مطلب دی چې د ظاهر خبرم کې کله باطن کې کله مرس چې کې خو زموږ علم نشته هیڅ نشته مطلب ستا علم حاوی دی زمون علم ستا په نسبت سره دا څنګه چې علم نشته دی علم شته او غږ تساعد دی ته خبر زمون علم دی ستا د علم په نسبت زمون علم نشته سی وایم علم شته خبر ما ته سویلو خدا علم زمون سره علم دی ستا نسبت باندې لا علم الله كعلم كده انك تعلم باطنهم ولا تعلم ذلك يا ذات د وفات نه پس علم نشته دی اغینو خبرم و د وفات نه پس علم نشته دا قرآن ما توفیتنی كنت انت الرقیب علیه دوشوی دو جواب زمو علم استال علم د وفات نه پس علم نشته او یا دا یو هیبت راشي او دغه وخت راځي چې په وخت کې بیا هیبت په دې چې اعتراف کوي جمعي چې لا دون قدر الاکبر لا تنریم لن تنرون زیاد جواب دا ګوره ځان وختونه دي وختونه بدل دي یو وخت راشي لا يظنون لا خوفون دي بل وخت هیبت راشي چې کله حدیث مطالعه کې دا هیبت راشي چې څوک د الله په مخ کې باندې کېدل شي ټول نمبر راغون شي او نیمه ورځ ولا حدیث کې صحیح نیمه ورځ دین څوکا څه شي څه شي خپل را بوي نو په دې خلق په سینو کې کینه وایي چې زو آدم بابا دی علماء دې دا آدم بابا کې دراري الله پاک د پیغمبر خدا مرتبه خلق ته زین کې دا بابا موږ ستاسو شي څنګه حالت ته وو پیسې دې شو وګوره ته الله پیدا کړی په خپل لاس پرشته ته په ځای کړی نو ته ورته بچو زادي مقام نفسي نفسي زه خپل ځان خبرې کوم تاسو راشي نوح عليه السلام اول رسول ورشي بابا بابا فاول رسول یو داس لازم دي حال فرق وکړي بچو زم د دې مقام تاسو راشي ابراهيم عليه السلام هذا الله خليل اتجلاشي بچو زم د دې مقام نفسي نفسي وی علماء دا نکتا چې دا ولی پسینه کې واچو لا ولو ته عمر درد چې مرتبه ښکار شي کېږي چې مخکې راغلي پیغمبر ودا دا ونه یو خلق به یا پیغمبر خدا کول شو نوح علی السلام کول شو آدم کول شو ټول شان مرتبه وضاحت شي او زه دې مقام یو دا اورېدل کېږي سفارش کوم نه کېږي بیا په روایت کې په يحب الحد ما ته اندازه ولګي چې د پلان کو خو سفارش کو د پلان کو نو دا مې راشي حالات بدل بدل دي کنه یو زمانه کې علم نشته اوس دوباره غلي یا د هیبت او یا د دې وجه نه زما علم ستاره علم بشان نه دی یا د وفات نه بس خبر نه یا د ظاهر نه خبر نه باطن نه خبر لا علم لنا ظاهرا شیخ لا علم لنا فی الباطن یا لا علم لنا بعد الوفات یا علم لنا کعلم کستا پشه د علم دن کم دی یا د حالت ظهور راغی او انک انت الله الغوب بشکته د پټو نو واقع دی او دې من تاسو وایي ک اسم شو مسند الله شو او علام الغيوب دا مسند شو او انت پکې لا بل شو ادا انت موافق شو فقط ته علام الغيوب ګورې بل څه علام الغيوب نشته او علامه صيغه مبالغه ده غيوب جمع ده غيب ده او دا د الله صفت ته بل چاته نه علماء لري چې الله تبع علامه النووي الله ورته ویل شم یا خو دې وجه اسماء د الله توقیف یا دی وجه په علامتون کې تا دا اصل کې تانیسی اگر کو ظاهر د مبالغه د پر دا او الله د تانیس او د شبهه تانیس منزه دی نبیا بیا دا خلک چې الله د شبهه د تانیس منزه نه غره مبرره دی پاک دی نو دا تانیس په دې تذکیر ته منزه دی تاسو نه اطلاق وکړئ او چتول او د حد نه زیات کمول يهوديان بل تر کړی دي او په دوه ورځ یو خپه کوي بل یا احسان ته ما پتا استا په مو ته می پیغمبر کړی کتاب در کړی وی رسول کړی می امول دې دی خاون تر بچی مور کړو او دلوی مطلبی خاون کړی مو تاو کی تمام مضبوط ری په پاک مجبوری یا خلک چې دا کوي تکلم الناس ته کوته خلک په المهدي او کوالي کې طفلا صغيرا او د مهر معنا مونږ کړو د ماشومان وي ایس نسایا نسارا وي په ما کې خبرې نه کړي امون یې کړی دي قران یې کړی دي وکهلا په خپل د عمر کې دوه حالات کې خې خبرې ولې کولې امام راضي وي قیامت کې راپور دي اسمان د کوشي او تعال شو امون اوس په دې شي پرې وخت نو پاوچ به تل بتا موتا مړي په کیسې په حکم زما تقبل او هغه غوتیا کا چې مرتب کې به اسلام کستاره چې په وخت او کول کو ښکار ولا خو باندې وی لیکه نه دي دا خو جادو ښکار دی په قتل کول ما بچ کړ او هغه دنیا کې چې ما ورته غارین تا مخلص مرګلو تا وحدا امر به کو ستاسو جبا یا په انجیل کې یا د وحنا مولک الهام والا الان تفسیر ایمان وروړي پر رسول الله ما باندې پر رسول الله نبی ایمان وروړي او څه کواسه چې موږ مسلمانان یو دین معلومیږي چې مخلص مرګ شي لیکن اوس راوي تا وخی علي اسدي وربک طاقت لري نو چې مخلص مؤمن بیا دسم نو چې ستا ضرب طاقت لري یو عالم خدای ویلي چې مخلص نه اسی دعوت اخلاص کې اخلاص نشته الف دی رب لیکن حلبی و عالم دی اذا خبر غلط ده د اجماع خلاف ده مخلص ده یو خو اجماع ده ابن عقیه وی چې قران وی فمن یکفر منکم بعدو تدین پسو کافر شو نو معنی کافر ندی کنه بل الله ته حواریون حواری سره ویل شي چې په نیکو خبرو کې مخلصان او پیغمبر خدا فرمایي د زبیر سره لكل او نبی حواری په هغه زبیر صفات کوي دا ذاته نه دي چې خو ویلي او دې کې نه دې ترجمه سره طاقت لري یا هل یفعلو دا کار مایده خورت توی خوانچی او توی چپاگی توی ما دیوی دو خودول توی او دی هغه کپڑے په هم ویل شي درسپخان ته ویل شي ایا تاسو هم درسته تولی کوم انسان چا ته اسمان خوراک قال اتقوا الله ویل کې الله دا تاسو نه مکو معجزې مطلب کوي ته آیات مکو ایمان هم وو طاقت د معاینه او د مشاهده هم وشو ونعلم او په دې پوښ ان قصد نه تامته رښتیا رښتیا خبرې کړې وي داو د پیغمبر دې کړې و یا الله به ما سوال قبلې او یو په دې باندې دواهان قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا يا الله ورب هم معبودي هم ربي انزل يا مايت مساولي حكم دي خوانشر اسمان فرق د اسمان د اسمان نه راغله سو کوی دا الله پیدا کړ په هوا کې په قدرت سره او تكون وی بلا مائده عيد لنا اختر زمنا عيد دعاء دوباره کوته د پاره د مخکنو خلکو چې دې زمانه کې دي ورستو خلکو لپاره وآية منك یو نخوی د قدرت ستا ورزقنا خوراک راک روزی راک او تغرز ثاني قال لولا الله اني منزلها عليكم زي لګم پتاسو دلته یو دو عالمان دی حسن او مجاهد وی نظر آگلی هر کچه قومی لما قیل فمن یکون وی حاجت نشتی خو جمهور وی راغلی دا وعليه المعول اعتمادا فرير روح الماني وفرير اعتماد او منزلها بار بار ذکر بار بار منزلها بار بار لیکن پتا سو یو ظلم منزلها باب تفعیل شو بار بار لیکن پتا سو ومن يكفر بعده سوچ انکار شپس دینا ان کو پتا په نیواز عذاب او عذاب داس عذاب لا عذابو هذا عذاب کوم بل شان یو تن د مخلوق لا پس پس جوران دا اذن په کې نقل کوي او تفصيل کې کوي وکا کنه کې مکوا اخرج ابن جرير المنذر وجابي حاتم بن ابي عمار موقوفا وقوان والوقت اصحه پیغمبر پر سوال ندی صحیح او موقوف چې نازل شو مایده د اسمان ډوړې وي وخی وي وای ما او خیانت نه کوي فتوی بنا سبا لپاره ونه دي خان او دخلو شادوغان فجرا او ډوړې وي د اوري جوا د په غړې وای تاسو بین واله دا شوري موږ د جو شوري چې موږ وګورو نو وړي وړي تاریخ هغه ته بیا هغه ډوړې پخې ورو علامه بن کمه دا چې راځي عیسی علیه السلام مساله کوم ځای ته استخانه غشو د دوه ورځې منځ کې یو له پاسه بلا و دی وته قتل په هوا کې د اسمان را کوز شو عیسی علیه السلام جبل د یارینا د دعا غوښتل شي حتی چې خون سکینه مدر شو حوالی چا پیره کینه ستل خوشبویا بوی دسی خوب نمودلی ورد عیسی علیہ السلام خالص سجده کوم کده الله یهود را لوته قتل وی دې هغه چې خپکول بیا واپس شو راغی عیسی علیہ السلام مرو قتل وته لپاس کې رومال نه یسو غلا ورته په کشف باندې ولا اعتماد دی او خو امتحان به راکول شي التجوید لله حمد یا ایه الله وکلمۃ الله انت ولا بذلک فقام واستغفر وجو بلا د سو کو بیا د مصلات زکات یو کړو بیا وجل کوګت او دعا کو چې الله یا تاسو په کشف کې نو انت وجل هو لكل برکت اول وخت بیا واپس شو کینه ته چاته سو پرینا سورینا او ما رجت کو بسم الله الرحمن الرحیم وکشف پیدا علی سمکه ضخمه مشیه نه هو تیغت پاکی بواسیت نشته دي بس فیس فیس شیونه په خېټه کې چې کوم دی اغلی منی نشته دي غړي کې بيدل چاته د حق سم او دا وګکه یو وګکه یو څو ته دا سبزی پرتی دي سلات او ته ویل په سر کې را سر کړه په دې پوښې د لکه سره ایمان کړه شاته په سپینځه نوټې پرتی دي په یو من زیتون دی په بل باندې کجور دی په بل باندې انار دی په بل روایت کې زیتون په دوی من ګبین او غړی او پنیر په پینځم باندې ورته غوخه په پوسو کړو شمعو او اجابت شو ما تقدم ثم قال اسلم من غيرو چې په دې کې ما آیات پیغمبر دا سبحان الله لورم غواړي قال الله قتاده وی الله دا خبره کوي چې کوم اسمان ته وخیږي نو الله تعالی کوي عام علماء قیامت کې بقای او تعبیر ته شعر په مازه باندې چونکی یقیني دا دی وجنا انت قلت للناس یا تاوی خلق ته اتخذوني ونسما وامي مرزما الى غيري معبودان من دون الناس تا خلق دا خبره سوالو او دلته وی الهین من دون الله کائنین من دون الله اے غیر الله منظم من الی الله یو اله شو او موږ سره دوار نور مرګ شو انت قلت الناس اتخذوني وامي الهین من دون الله دون معنا رسو غیر الله ان منظم من الی الله او یا دی عزت وکړو زیر زیات لکه څنګه احبار رهبان ته الہ ویل شي رب مبارک په شمس قالوا سبحانك الله لرا پاکي ترازی په بعض روایت کې راځي چې دا ویل شو وي ربني هو پروي يقول رب ما يقول فرق له فاصله ويبدل من اصل كل شرطي ظهر انه قال روان شو وين روان شو بعد کو ير په خوفه جواب نو کین سو کال پس والله اعلم سبحانك يا الله تعالی پاک دې ستاشان د پاکې دې زب سفر ته شریک شو او ما يكون لي ندي پکار مال را ندي مناسب مال را چې زه وایم هغه دې حق دار دي ان كنت قلت لك ما ویلي فقد علمت وتك خبري فرض کما ویلی دی خبری لکه چې دا الله علم کې نه خو نه وایي او طالو ما نفسي واقف راغی زما فرض کی ولا علم فی نفسک او واقف نه مغش په نفس تا کی اوس نفس مستعملین په مونږ تاسو کې الله نفس دی ویل النفس په کلام اطلاقات کوم وخت چې بیزاوی وي آغت یغاد الله ما هو الا القسم الف نفس تحقیق شنه الف وي ذات الشیء توي حقیقت الشیء توي روح توي قلب توي دم توي اراده توي سرګه چې مصیبت زره شغه توي غیب توي سو کوئی ته الله کی اطلاق کیږي څه کوئی نه کیږي چې نه کیږي مشاکره شوه مشاکره پیجنی یو لفظ دبل لفظ گاوان دی راخی دا یو لفظ پل ترجمه خواد و دا بل لفظ دا دی دار لفظ مکی شرکت آلو اگر چه التبل شید و التبل شید خوز لفظ لکا مکرو مکر اللہ یخادیون اللہ و خادیون دا تولی خبر رسی تیرشی از توک چه وی داری مشاکره بعضی وی نکی دیشی کتبال رفیت رحمه قرآن کی نشتی کشف القبور کیږي کشف الصدور کیږي ورشي قبور کې سدي په صدور کې سدي په صدور کې سدي ټول ماته معلوم ټول غړي وړي خلک وې کنه چې څوک روان زه په دې باندې روان هم کرامات منه معجزات منه کلا کلا الله باندې خلق ته فتور ده کرامات باندې فتور د معجزې باندې خبرې خدای نه چې هر خبره هر خبره نشته دا قران بار بار وایي قاضي خان راواله خلاص الفتاوا د دې خل سره واده کوم غواړ شو الله پرشتي پیغمبر او پرشتي کفر هغه عالم غیب قاضي خان لولي ابا نو قاضي خان بل ته نه مونږ نو کړه دې مونږ نه نه مونږ لا ته پتاو مونږ وای نه نه مانه نه پوښین بیا سیمه دا سره دې ته یادې بار بار بیا به تخیم غیر فائدہ تخیم ما قلت لهم الا ما امرتني به ولی بندگان ستاو بندگی ده بلکه ولی وخالفو امر وإن تغفر لهم وخي نطب خون کې مهربان او دلته پکې عزیز الحکیم زور اور سم مطلب دا خلق انك انت غفور رحیم پکار دی او دلته وای دابق مقلان دلته قران دقه سی ویل دی انك انت الغفور الرحیم پکار دی ځکه چې دلته خود بخشش مسله دا ته مستوره کار کیدا چې هلکه به خون کې دا کار دی نو جواب دا دی سوال دا پیدا کېدو پټ کدا خې نو د دې وجه نه چې کمزور شوي او ما کمزور کړی خبره کوفي بخون کې مهربان ته سرنا غینا دلتوی یو سره بی قمقلو ابی انک تغبو الان حبسا و ضربا پدی پوشوی پاتې شو دا خبره چې کافر معصب کافر معاف کېږي شي وای او عقلا خبره کېږي چې الله ما ما نشي عقل څو اس نشي وای او شرع وای نص وای اجماع وای چې کافر نه وای ان الله لا يغفر نو امکان نشته ته زور ورخه د حکمت قال الله يقول الله الله بخبره او الله خبره کړی دا هاذا یوم دا نو درسته ورسته چې پیدا ورکې رښتین لرا چې په دنیا کې رښتیا ویلې وي هلته خو رښتیا کړې وي او قیامت کې نو پیدا ورکې هغه رښتین لرا رښتیا ده په دنیا کې کم خبرې کړې وي یا رښتیا د دنیا تر آخرت پورې استمر راغلي دغه لپاره جنتون دي شلی لا دوري ابي شپکوسي طاقت ولا شي منخت د الله په نوم کوي طاقت خود الله او هر څه د الله د عبادت الله پکار اوس پکې سورې انعام شروع کو مختصر کوم یو څه خبرې بو کو بیا به دی وی د دې او د ما قبل مناسبت راو الله پاک پای کی مایل کی مدینه من تحرمو طیبات بیا راو مجال الله وحیرتی نو بیا برازی په سورہ انعام کې د کافرانو د ځان تحریمات تکړه دي دا غیر رد بشي دا محرم وای دا محرم وای دا صورت وای دا صورت تمام دا شرح الصلا وضاحت سو د هغه مجملات چې کوم شوی دي پس کې په سورہ مائده کې دا غي اجمال تفصیل اتماما و اتنابا او التم ذکر د خلق د من کو شو او په دې کې الله پاک وایي چې دا ارس الحمدلله خلق السماوات د دې صورت په شاته باندې دې څه سره د پاتې سره رب العالمین تشریح شو د بقاوی سره الذي خلقو الذي من قبلكم تشریح شو لا او دا الذي خلقكم في الارض جميعا د آل عمران سره د انعام او د هر تفصیل په کې لګل دی وای ابو اسحاق سمعي چې په قرآن کې ټول توحید تایید دي په دې کې څه شو د عیسی علی السلام اولویت باطل شو کافر په زور اور کې تاسو غلط یاد کړی بیا د الله نام بی اندازي دي او اجمالی سره ایجاد دې ابقاء ده اجمالا دنیا کې پیدا کول او دنیا کې پاتې کول قیامت کی پیدا کول او قیامت کی پاتې کول د پسورې فاتحه کې چې هغه ته ام الکتاب وي د دنیا پیدا کول او د آخرت ته پاتې پیدا کول په دنیا کې پاتې کول او په آخرت کې پاتې دوار د الله دی الحمدلله رب العالمین دنیا کې پیدا کول او پاتې کول قیامت کې پیدا کول او پاتې کول او په انعام کې اول ځل شته کول د دنیا په قهر کې په قیامت کې پاتې کول او په سبا کې دویم د ایجاد په فاتر کې په قیامت کې پاتې کول نو په انعام کې د دنیا پیدا کول په کار کې د دنیا کې پاتې کول په سبا کې دنیا اخرت کې پیدا کول په فاتر کې په قیامت کې پاتې کول دا ټول په تقسیم شو فاتحه کې د ټول اول دا د دنیا پیدا کول د آخرت پیدا کول د دنیا پاتې کول د آخرت پر کول الحمدلله رب العالمین الفلاش او دلته اول دنیا کې پیدا کول فاتحه کې په دنیا کې پاتې کول په سبا کې په قیامت کې پیدا کول په فاتحه کې په قیامت کې پاتې کول دا ټول په قدم شو او تحمید راځي ومن اللفائد بعض يجيبون ذلك چې قران په څلور تقسیم کا او په هر ربع کې الحمدلله الحمدلله رب العالمین ربع شروع شو الحمدلله الذي خلق السماء ربع شروع شو سبا پرس الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب ربع شروع شو فاتر او سبا ته دې هر یو ربع کې شروع فقال عز من قائل دا پکې راشي نو کله ما قبل څه خو واکو تعلقات ګورم ګورم او دې صورت اصل مقصد توحید او توحید ثابتول دي په دلایل عقلیه باندې په عرب کې عقلیه به هم وي نقلیه هم روان دي دلته فقط عقلیه الحمد لله الذي خلق السماوات او حمد دی الله خلق السماوات بالصفات به اول بالذات ته دین د صفات ته حمد دی الله لنا الله سو دی ذات واجب الوجود مستعمل جميع صفات کمال حمد ذاتی شو او حمد دی خلق السماوات نعمت دی بلک السماوات والارض او سیغه خلق السماوات جمع کړل لکه چې اسمانونه دي بل په څنګه په څنګه دي ویل شي او زما کوي بنا پر قول پر څه یا د ځمکې حقیقت یو دی بیا فلسفه نه فلسفیان وایي دا وزمکې دي بلکې څلور عناصر دي دا ټول عناصر حقیقت یو دی د وبونه خاور جوړي او د خاور نه جوړي دی بلته اړه اړه اور دی هوا دا څه دا عناصر باندې دې حقیقت یو بل دی اسمان حقیقت یو بل نه بدل ځکه سماوات جمع کوم داد هم پکې څوک دې بل لکه څنګه یو ځمکې نشي څوک دې ځمکې جمع چې ګرانه و او خلاف قیاس ارزو په دې لحاظ سره محمد دی الله لره چې پیدا کړی د نشنا شتوال ته اسمانونه او ځمکه او دا غي نه پس دلته دی یو بحث ته پرې باندې فلسفه ټوله پکې دا او جواب نو وجعل الظلمات والنور پیدا کی الله تعالی ظلماتو مخ کی جعل چې په معنا سره دي خلق بلکې جعل په لږ باندې تفقه مفعول نه وایي فقط جعل قلوس بنو تميمي من الاطوار مرتوا قريب جعل په معنا سوارت او د قربت وجعل په معنا خلق او جعل په معنا سيرا ګرځو او اس په ګراجو دي جعل په معنا شرعان خپل شي ګرځو لري پیدا کوي الله شرعي او رڼا بنا په قول د مولانا احمد علي مرحوم باندې رد دی په چا باندې په مجوسیان باندې دا دنیا کې څه خري دا چا پیدا کړی الله او بد چا پیدا کړی شیطان یزدان او حمد تیاری چا پیدا کړی شیطان او نه غنی وجعل الظلمات طول الله دا خبره مکوئ الله هغه کس پیدا کړ د خټه موږ د خټه پیدا نه موږ د نطفه نه پیدا د آدم بابا په لحاظ خبر کو خلقکم من طين د اصل په لحاظ استناف مسوق لبعض كفرهم بالبعث والخطاب وان صح كون عام لكن هؤلاء خاص بالذين كفروا وما نقل مخاطبين انه اذا خلقهم منه ما اولاد ادم عليه السلام چې هغه پیدا کوم پیدا یو بل خبر هم کو چې موږ تاسو لا ول موږ نطفه نطفه د کوم نه اخلاق دي دوري اخرى ګل اخرى دا غینه خل پیدا شي نو دوري کوم ځای کوه پسلونو نو پسلونه کوم ځای کیو پټو کیو پټو کې څو خاوري الله ول د پټو نورو په دې جهاز ته انسان مخلوق من النطفه والتمس وهو من الاغذيه الحاكم التراب بالذات او بالواسطه دا هم مش یاد شي شاپه کې بل خبره هم کړی دا هر یو انسان چې پیدا کیږي نو پرشتي راځي د قبر د زینې خاو غوالي پد کې وفي القلب من هذا شو ولدي ان صح لا يخلو لا يبقى صحيح نبي اكيد مجاز باندې خبر ده د هر سړي د قبر د خاورې نه سره جوړ شوی مثال اول کو صحیح نه کو صحیح نه بیا به سمجاجي نو خلقکم یعنی خلق ابکم دا آدم تلاکم یا را بل خبره دا غذاگان نو غذاگان دا خاور دی ثم قضا اجلا بیا اللہ مقفی دا نیتا ثم گره پارده کی دری سلوک ثم دی تراخی پی اخبار یو خبر مې تو کړل دا یې نوستو دا مضمون خبره کوم دا خبر ته ورسته کوم تراخی کوم په اخبار کې په خبر ورکول کې دا ورسته خبر کوم دا به په وکی شي دا تراخی په اخبار یو تراخی په خطبه دا دا مخکې مې وکړو او دا غیر وردا او چتر یا لاندې خېدم یا باندې خېدم دا ثم تراخی په پښو یو استباد دی د دوه جملو مطلب غیر ثبت نشته یو سره د کله عبادت تصحیح دی دی الله دې جمله کوي ثم ثبت استباد دی ډیر بس دام کې راشي نو دلته پکې دام ویل شي ترتیب په ذکر دی ترتیب په اخبار دی او دام کې شي لاول دې پیدا کړی الله مهره دی او بیا دا غیر فارم نیټه او کتابت ملاقات نشتی خاطر کول او اجل مسمى عنده یو نیټه دا مسمى مقرد الله په مس کې سره مرشي قیامت ورته کی سمر زمانہ دی دا الله تبارک ثم انتم تظلمون بیا تاسو شکونه کوئ وهو الله في السماوات الله اسمانو کې په پزمو کې اوس دا خبره چې الله په عرش دی اگر مکان منزه نه په اسمان کې نه پرم کې نه والله په سماوات تر مسلو دي مکشاف والا بيزي والا ولا لفظ اله مشتقي دي نور لکه نو الله اسمان کې نه معبود په اسمان کې دی مدو اسمان کې دی د سوایا چې کله تاسو بسم الله الرحمن الرحیم یې بیزاوی او کشف ولا خدا خبر دي مستقی شو حمل کوی دا دا طالبہ چې په دې دغه شي مې جاری مجرور او د ذوب کاوه کاوه لیکن چې کله نه کی او علم دی هو الله په سماوات دا څه کیږي د لفظ الله در چې عالم دی جانب دی خدا وصف د معبودیت او د مدعویت سره مخته دی لکه حاتم تبارک په څنګه کې حاتم په پلان کې کیږي نو حاتم هو ذات دی همغه بیا وایو د دې مطلب صحیح دا معبودیت او دا مدعویت په اسمان کې دی حاتم پیته حاتم پته کې دی یعنی سخاوت پکې دلته بدام وي الله بل شي په اسمان کې په زمکه کې یا المسلمون واقف دې په استادونه وجهرکم احکار او استاد سره ولا لما تكسبون چې کوم کار سات کوي خو بد وما تاتيهم زور نور به ولا دې ته نه خد قدرت آیات ربنا مگر ځاګین دي مخ پرول کی فقط کذو بالحق خامها تكذيب بالحق لما جاء تقمك في فسوف يأتيهم انباء ما كانوا يستمعون زر به چې خبر وشي دا غینا د خبرونو دا غینا چې پاغي خبرونه سړي په قران کې چې کوم وعید راځي دا یې دې پور خندا کوي اوس تخفیف دنیوي علم یو کما هلکنا نګوري صبر هلکني مخکې دې قارن قومنا قرن زمانه ته مراتب اهل قرن مکنه فی الارض قرار ورکوم غیر په دې سمکه کې ما دومره لم نمکن لكم دومره خرام تاسو درکړي غیر ډیر مال دولت ورکړي قرار سره بیا شو فارسل السماء عليه مدرا پای من اسمان ورول یګره داران سما غره اسمان ته وای سما صحاب ته وای سما باران ته هم وای اذا ون السماء بارض قومین د چا په کلی چې اسمان راشي باران بیا دی وای دا کتاب ټیک نه دی نو چې دا ټیک دی نو الله کتاب نه دی چې په یاد مطلب غوړي دی الله پرمه ولن صلی علیه کتاب نه کړي ما پتا کتاب په کې تاسو په کار راس کی او دغه کتل او په لمزو بیا د سیمه سکړې چې لکه نظر باندې خو نه شي کتاب نشي اسمه کتاب دی دا څه بیا نه به ايده ولا سنه بیا هم کافران ویلو ان هذا الا نه دا مگر جادو واضح دی بلا خبره کوي پرشتو الله دې پرشتو الله پیغمبر کی یا پرشتو الله چې تصدیق وکړي ولو انزلنا ملکا لقد کوم لګره پرشتان خبره به قرشو غلا یا خو دا چې پرشتو لیدل عام خلک نشي کولای او خلک چې پیغمبران لیدل دي سوا د پیغمبران او په خپل ځل باندې دوه ځل لیدل دي نو چا دې وقت کین جميع الانبیاء وهم هم انما لو ملک مثل البشر یا خو دا چې پرشتو لیدل کېدې نشي دي نشي کولای او یا دا عادت الله دا دی چې کم خلک یو مطالبه کې پلان کې کار دي نشي او وشي ورته سیرو فی الارض وګرځي پزما کې دا ګرځل مباح دي وګرځي او ثم منذوب بیا سوچ وکړي دا واجب دی لاول چې کوم دی ګرځل مباح دي او رستو پکې وجود څنګه دې انجام د هر شاته مکرځي قل ورته وایا لمن ما فی السماء اسمان کې چې سبي او زما کې د ټول چاري تعمیم دې په اعتبار د مکانات د ټول کائنات کې خلقا و ملکا سره پند چاري لمن الکائنات جميعا خلقا ملکا تصرفا قل لله خالق الله مالک الله تصرف الله او بیا خلق عباد نبی نو كتب على نفسه الرحمه الله مترکړي په خپل ځان باندې رحمت اجمالا او تفصیلا عذاب براوسته او خدا سي نکي او له اجمال نه جل کې جدا پاتې کنه خامخا په ځغون کې په قیامت کې او لارې تی پاکه شک نشته دي یقین ورته اذن خدمت قسم ازان کو نقصان کې چولې دي خپل راس المال خراب کړی دی فطرت سلیمه ضایع کړی دی عقل سلیم ضایع کړی دی نقصان کې ټول ځان خپل دی ایمان نه راوړي دی ټینګ په کوپر وله ما سکن دا تعمیم په اعتبار د امکنو اوس تعمیم شو په اعتبار د ازمینو سوچ په شپه کې اوسېږم د الله دی سوچ ورځ کې اوسېږم د الله دی او سکنه به د سکونانه کې د سکون نه ولا چې قرار استرجمه کو اوسېږي په شپه کې په ورځ کې الله سميع عليم قل غير الله اتخذ ربا د دې نه پس آیا د بل سم سوا د الله نه بلته دا حمزه د انکار داخله پس باندې ترابیت نه غیر الله باندې رب خوشته او غیر الله طرف دی کته ایو د الله نه ما سوا رب نه ولې الله سره وي جواب دار چې کوم سره شرک وکړي الله غدا عبادت نه قبلې انا غل شرکا من الشرک ګویا کې رسول فاتر السماوات والارض دو الله دې پیدا کوونکی الاسمان د زمکه دې مبدعهما دلته نقل کوي ابداع او فاتر ستوي چې ایجاد وکړي شي اولا دلته نقل کوي یو واقع د ابن ابي حاتم ابو عبيده بن جرير بن الباري عبد الله المال ترجمه غته د فاتر ترجمه سره د دې هاتیانو په کوی کې جګړه یې انا پترتوا انا پرتوا نه مانګه اول دا کار ما کړی اول دا کار ما کړی ان عافیت ربی ان خو یان د پاره د دې کې دې شي او نه کې دې شي دلته ان په معنا د څه دی د لو دی او تعبیر وش په ان باندې کم شي چې فرزن موجود دی هغه ما کې دې شي ممکن نکړو فرض تک زنا فرمانی وکړو دا عذاب به وځي مې یوسف انو څه چې واپس دې دغه ولا په دغه ورځ باندې نو فقط رحم الله پر رحم کړی وزارت فوزنوین دا کامیابی لوي دا یا ته مسکوم ښه روح المانی والا او خبرې کوي د دته کې ته ویمه او بیا په د شاو لا یو دته کې ویمه بس کو او په هغه الکایات الکریمه دي رد علی من رجاء کشت الضر من غیر د الله نه واسوا د بل چا تکلیف پر کول غواړي پیر بابا کاکا سے با پلان کې سے با پلان کیا و امر احد سوا مکر یو کنه بل په پی پوری غیبی د لوی بابا کتاب بخل وته وای چې رحم بلی ما ده د شیا کنزل ورته کې د احناف نه دي دا خو شوافه دا بل څه وایي سړي بیا به بل څه وایي خو اوس خو څنګه لوی بابا نه قد بنک ته په ټول دا کتاب ما درشته په اردو کې مخکره د عربو په شریکو او تاسو نشته نو په صبر کې په هر څه مدد باندې داخله کسي دي بار چې نصر مع الصبر دی مدد د الله صبر سره او فرج مع الكرب دی پر اخیر په دې سره ده او ان ملوث یسرا فکر هر مؤمن لره چې وګ زید حدیثو شیشه خپل ورو شعار دزلو جامع خپل ورو په حدیثو په مهم دي حرکات او سکرات حتی اسلام په دنیا او آخرت کې دا شیخ ابو خالد نوایا بیارازی توحید مرتبی دی همیشه شتوار الله دی پیدا کوم د عرش اسمان الله دی جوهر الله پیدا کړی تدبیر د اسمان د زمکه الله کوي درې شو حقدار د عبادت الله دی خلق پرې مختلف دي څوک اصحاب النجوم دي استوري عبادت کوي او مشرکان مسلمان سره برابر دي چې قد قد کارونه الله کوي لیکن واړه واړه وذهبوا الى الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا الى الله في طاعتهم الله ولم يفرقوا لکه بادشاہ د بادشاہانو خادمان خدمت وکړي هغه خوشاله شي وي د دې علاقې مشري ستاسو او یو پوز د تدبیر باندې دی د دې کلی کار ستاسو حقدار د سن طاعت وي او نه قبلي کې عبادت الله مگر دې سره عبادت کوي بیا پکې نصارا او اسلام او بیا دي دا پکې یو کم شپې تم شو بیا روان دي روان دي د شپې تم ومنها انه كان تقريبا احبار وربان ابو عبد الله اكيد ان محل اولاد حلال دي دام پکې سیر تحلیل او تحلیل دا وي د بل چا پراس کې دي دا ګوره 125 نو دا چې ټول خبرې ته وګوري نو تاسو به دا معلومه شي دا زموږ خلق څه کوي او څه وایي دا نشاسه به طويله او په دې نه تحرر خلاص کړل او بیا اوس سبا یو بل مته روان ده وقایرو ته الله په صفاتو باندې بحث کوي چې عرش عظیم باندې الله دی او کنه دا څنګه مسله ده عربستان کې مخړې چې لکه دې شي دلته چې لکه دې شي نو دا په دې هم سبا ان شاء الله بحثو واخر دعوانا الحمدلله هغه مسله ما وړو کېړې نه ما نن سبا خلک ډېر شي او مسله ګوره د امیان نه ده او د منبر هم نه ده او د عوام هم نه علمي مسله ده او نن سبا باید دوستان دې شي لکه ته وځه د مانځه مسلې او موږ څنګه کول غواړي اصل کې په قران مجید کې بار صفاتونه داسې دي د الله پاک چې دا غینا په ذهن کې د انسان په شان کې یا یو بل جسم په شان کې بوټي ښکار کی د الله یت د الله قدم د الله وجهه د الله جهت نو پدې کې درې قسمه خلق دي سلو قسمه خلق دي ابن حجر اسقلانی د بخاری په شرح کې یو مسله کړې ده چې په دې مسله کې خوارج دي معتزله دغه حدیثونه نه مني او بیا یو تعجب دا چې په قران کې راشي تاویلات کې دلته تاویل وکړي کنه کله نه مني چرچ په حدیث کې ید راشي قدم راشي نو ولې نیم دا حدیث غلط دی نو چې په قران کې راشي نو څه کوي تعویل کوي انت هیڅ وایي چې درس تعویل دې کوم کوي دا خو شو خوارج معتزله بل دي مشبهه مشبهه معنا د څه خلک تیر شي دي چې الله د پلان کې سړي پشان دي پلان کی ځوان پشان ته د پلان کی سړی پشان ته دې ته مشبهه وي دې ته موږ د کفر کلمه وي الله د چا سره مشابهت نشته دی لیسا کمثله شیء لا مشبهه بدل لري دیو ته دوا معتزله خوارج یو طرف ته مشبهه بدل بل غایت اهل سنت والجماعت دی په دې کې یو د متقدمین مسلک ته یو د متأخرین مسلک متقدمین خو وایي چې الله کوم صفات راغلي دي نو تشبیه د زید او د عمر سره مکوا او د عمر سره مکوا او بیا وایي دش دي دش هم نشي ویلې نو سری د الله د شان سره چې سم مناسبت خوري زکه پوهیږم نور نو منه مې بلا کې دغه سي دغه سي وسر نشم ویلې خدا الله په د شان سره چې مناسبت خوري نو دا د الله صفات دي خدا خبره د عوام ځکن دي چې زم د الله يد دي پښتو کې ترجمه سو کو يد بنوي لس پښتو کې نه وایي عادت راوي کوي سو کو نه ویل شي او تحقیقات مکوه